نحمده و نصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفثه بسم الله الرحمن الرحیم اولا السلام علیکم و رحمة الله و برکاته له مسنون سلام نه بعد دا ډېره قدرمنه او ډېره قیمتي پوښتنه ده نو انشاءالله دا به یو څه توضیح ته ضرورت ولري ځکه چې په دې وخت کې دې ته ډېر زیات ضرورت دی او موږ وینو چې ضرورت محسوسېږي، ملموس دی. په مرتدو او کافرو او شرکي نظامونو کې او جمهوري او ډیموکراټ نظامونو کې چې څومره نظامیان، عسکر، فوجیان، پولیس، سرحدیان، اربکیان، سي ډي والا، استخبارات، کار کوي او د دغه نظام د مضبوطولو لپاره مسلحانه جدوجهد کوي، دوی په دې کار سره مرتد او کافر ګرځي. په داسې کفر سره کافر کېږي چې هغه کفر اکبر او صریح بواح کفر دی ځکه الله تعالی فرمايي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت او هغه کسان چې کافران دي د طاغوت په لاره کې جنګېږي. په دې ایات کې الله رب العالمین د کافرانو تعریف داسې کړی دی چې کافران هغه څوک دي چې د طاغوت په لاره کې جنګېږي او ډیموکراسي او جمهوریت او امریکا او ملل ملحده دا ټول یقیني تواغیت دي چې امریکا او د هغه قوانین او ملل ملحده او د هغې قوانین طاغوت نه وي نو طاغوت نور څه شی وي؟ د طاغوت خو څه لکۍ نه وي، همدغه نظامیان دي چې د جمهوریت د استحکام لپاره او د امریکا او د ملل ملحده د قوانینو لپاره جنګیږي او الله په دغه لوستل شوي ایات کې په دوی د کفر حکم کړی دی، الله ورباندې د کفر فتوا لګولې ده. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کافران د طاغوت په لاره کې جنګېږي. د طاغوتي ادارې مشران او نظامیان دا یو حکم لري. داسې نه ده چې بوش لعین، اوباما لعین، نواز شریف لعین او اشرف غني لعین دې کافران وي، ولې د دوی پوځ، د دوی پولیس او استخبارات دې مسلمانان وي، کلا و حاشا، بلکې دوی مشران او کشران په کفر کې سره برابر دي. همدغه رنګې اشرف غني او د هغه ملي اردو او سرحدیان او پولیس او استخبارات ټول د امریکې په غلامۍ او صریح کفر کې سره برابر دي، ځکه دوی ټول یو شان د طاغوت په لاره کې جنګېږي او دا کفر دی. دوهم دا چې دوی د امریکې او ملل ملحده سره د مسلمانانو په ضد کومک کوي، او مظاهرة الکفار ضد المسلمین اجماعي، وفاقي، اتفاقي کفر دی لکه دا خبره د حرمینو شریفینو د مرتد سلولي حکومت پخواني مفتي الشیخ محمد ابن ابراهیم رحمه الله او همدغه رنګ ورپسې مفتي ابن باز او اوسني ړوند او ګمراه او مرتد مفتي هم په خپلو کتابونو کې لیکلې ده چې د کفارو سره کومک کول د مسلمانانو فضد کفر بواح دی او په دې کفر کې مشران او کشران یعنې نظامیان فانظر کیف کان عاقبة الظالمین د فرعون او د هغه د لښکر ګریپ مې وکړ، ټول مې په دریاب کې غرق کړل، وګوره ای فیغمبره صلی الله علیه وسلم د ظالمانو انجام څرنګه شلو، الله تعالی تابع او متبوع په ګناه کې هم برابر ګرځولي دي، الله فرمایي. کانو خاطین دوی ټول خطاکار وو او په عقوبت دنیوې کې هم برابر دي. الله فرمايي، فنبذناهم فی الیم، په دریاب کې مې ټول غرق کړو. په عقوبت اخرنیه، د اخرت په لحاظ چې کومه سزا ده په هغې کې هم دوی برابر دي، مشران او کشران، تابعین او متبوعین، الله فرمايي، ویوم القیامة لا ینصرون، او د دوی به په قیامت کې هېڅ کومک نه شي کولی او مشران په غیر د کشرانو څخه هېڅ هم نه شي کولی، چې پوځ، عسکر، پولیس، نظامیان نه وي نو مشران خو هېڅ هم نه شي کولی. ځکه خو الله تعالی د فرعون پوځ په اوتاد سره یاد کړی دی، الله فرمایي، وفرعون ذي الاوتاد او نبي صلی الله علیه وسلم هم د تابع او متبوع د مشر او فوجي حکم یو برابر ګرځولی دی، ځکه د نبي صلی الله علیه وسلم تره، کاکا، عباس رضی الله عنه سره همغه معامله وکړه کوم چې د هغه د مشرانو سره شوې وه کوم چې په بدر جنګ کې راغلي وو د نبي علیه السلام کاکا عباس رضی الله عنه سره نبي علیه السلام سره له دې چې عباس له عنه مسلمان و، خو مشرکانو د ځان سره په لښکر کې جبراً او اکراهاً جنګ بدر ته راوستلی و، لکن د نورو کفارو سره یو ځای ونیولی شو او نبي صلی الله علیه وسلم ورباندې د کفر احکام جاري کړل، ورته یې وویل، اما ظاهرک فعلینا، ستا ظاهري حال دا دی چې ته زمونږ په ضد یې، ځکه د کفارو په صف کې جنګ ته راغلی یې. فهم مشتركون في الثواب والعقاب إلى قوله فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما له وعليهم وبيرستوي لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أتوشتم مجلد دی، درې سوه یوولس او درې سوه دولس صفحه ده. یوه طایفه او ډله چې بعضې ورکې د بعضې کومک وکړي تر دې چې دوی قدرتمن وګرځي نو دوی په ثواب او عذاب کې شریک دي او بیا فرمایي، د قدرتمندې طایفې او ډلې کومکیان هم له دوی څخه شمېرل کېږي. د قدرتمندې طایفي او ډلې کمکیان هم له دوی څخه شمېرل کېږي په فوایدو او ثوابونو او نقصانونو او عذابونو کې او بیا فرمایي ځکه قدرتمنده ډله چې بعضې د دوی د بعضو په وجه قدرتمند ګرځېدلي وي د یو شخص په شان حکم لري او د حرمینو شریفیانو د مرتد سلولي حکومت د علماوو کمېټه چې په اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة کړېږي په دې نامه یادېږي هغوی په جواب د ده په جواب د هغې سوال کې چې کوم له دوی څخه شوی وو د شیعو په هکله وایي سوال داسې وو ما حکم الروافض الامامیة الاثنی عشریة وهل هناک فرق بین علماء ای فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبین اتباعها من حیث التکفیر او التفسیق د دې سوال په جواب کې همدغې لجنې جواب صادر کړی دی. جواب ورکړی دی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوا حكم له بحكمهم كفرا وفسقا قال الله تعالى يسألك الناس عن الساعة بصور أحزاب سوال داسې شوی دی، د شیعګانو چې کوم دولس امامانو ته قایل دي او نوم یې الشیعة الامامیة الاثنی عشریة دی، څه حکم دی او ایا څه فرق شته د هغې فرقې او ډلې چې د اسلام څخه بهر وي، د هغوی د مشرانو او کشرانو تر منځ یعنې د اتباعو او متبوعینو تر منځ هغوی ته په کافر او فاسق ویلو کې څه فرق شته؟ نو د علماوو د کمېټې جواب داسې وو، چا چې کومک کړی وي د عوامو څخه د کفر او ګمراهۍ د یو مشر د مشرانو نه په ظلم او د حق نه په تجاوز سره د هغوی حکم هم د مشرانو په شان دی په کفر او فسق کې، ځکه الله تعالی فرمایلي دي، کشران، تابعین، تابعدار، خلق به وايي، ای ربه! مونږ د خپلو غټانو او مشرانو خبره منلې وه، نو هغوی مونږ لره ګمراه کړلو، ای ربه! دوچند عذاب زمونږ مشرانو ته ورکړه او د خپل رحمت څخه یې ډېر لرې کړه. دا ایت او داسې نور ګڼ ایتونه یې بیا په جواب کې ذکر کړي دي او ویلي دي چې ګڼ ایتونه او احادیث موجود دي چې دا ترې ثابتېږي چې د مشرانو او کشرانو، د تابعینو او متبعینو حکم یو دی او بیا فرمایي، نبي صلی الله علیه وسلم هم د مشرکینو، د مشرانو او کشرانو، حاکم طبقه او محکوم طبقه، د دواړو سره جنګ کړی دی او همدغه رنګې صحابو هم کړی دی او دوی د مشرانو او کشرانو، د مشرانو او د هغوی د عسکرو او د فوجیانو ترمنځ فرق نه دی کړی. لنډه دا چې په حکم لګولو کې چې فلان کافر دی یا فاسق دی یا ظالم دی او همدغه رنګ یې په سزا کې د مشرانو او د هغوی د تابعینو عسکرو او فوجیانو او پولیسو تر منځ شرعاً هېڅ فرق نه شته، د ټولو حکم یو دی چې مشر کافر وي کشر یې ورسره ملګری وي هم کافر وي، چې مشر کله کافر وي او کشر ورسره تابع وي. او ملګری وي په دې کفر کې نو هغه هم ورسره ملګری دی حتی که د کافر سره کشر صرف کومک وکړي خو زړه له دا وایي چې زه د ده سره ملګری نه یم کفر سره بغض ساتي خو صرف په صف کې ورسره روان دی او د هغه کومک کوي او د هغه لښکر بدرګه کوي او د هغه سواد او د هغه ډله اضافه کوي هم په دې دی کافر ګرځي لږ په ګرېوان کې سر ښکته کړئ، هغه څه چې زه یې در په ګوته کوم، نو آیا دا درواغ او تهمت دی او که نه؟ ټول ولس او نړۍ ته څرګند حقیقت او واقعیت دی، ګیر خریلی پنډبریت یه د ناپاک فوځ او افغان اردو بې باکه جنراله! دا خو د امریکايي شرابو په څښلو ججوري وپړسېدې او سترغلي دې تورې حلقې یې شول. ستا خو د چرسو په لوګو پلنې شونډې تکې تورې شوې. ستا خو په حرامو امریکايي خوراکونو او د خنځیر د غوښې په خوراک خېټه دومره وپړسېده چې ترې تللای نه شې او د پښو په سر د ناستې نه تواڼه ووتې. راځه له دې خبرو به تېر شو، دا راته ووایه چې کله دې په دې سوچ کړی چې ولې ستا د ناکام پوځ او اردو له لیکو د ورځې په لسګونو ځوانان راتښتي او ډېری یې د اسلامي خلافت لیکو سره یو ځای کېږي؟ تاسو خو ورته په زرګونو معاشونه ورکوئ، د ژمي ګرم کوټونه او د اوړي یخ دفترونه ورکوئ، سهار او ماښام د دوی په خوښه فرمایشي خوراکونه ورکوئ، ښې اسلحې، ټانکونه، جازونه او موټرې ورکوئ، په مجهزو روغتونونو کې درملنه کوئ، نو څه علت دی چې ډېری ځوانان یا ستاسو له لیکو راتښتي او یا هم تاسو ته د درتللو په ځای په دې بندو، سختو، ګړنګینو، اغزنو لارو، بې هیبتي غرونو ته رادرومي چې خوراک یې کله نهره او کله وچه ډوډۍ وي چې د الهي رضا پرته بل څه امتیاز نه لري چې ساعتونه ساعتونه ډک ټوپک په اوږه او درنه چانټه په غاړه پلی ګرځي چې څلر ویشت ساعته د شهادت په انتظار شېبې شمېري. ځکه دوی اوس حق او باطل پېژندلی، دوی ته اوس ستاسو غولوونکې څېره، شومې موخې، امریکایۍ طرحې او نورې منحوسې کړنې معلومې شوې دي، ښه به دا وي چې په سړه سینه سوچ وکړئ او حق ته غاړه کېږدئ. ای د ملي اردو او ناپاک پوځ په لیکو کې د سیکولریزم، جمهوریت، وطنیت او ډیموکراسۍ په خدمت او د اسلامي شریعت سره په دښمنۍ اخته ځوانه! منم چې پلورل شويو مشرانو دې په ډول ډول تمو، امکاناتو او تبليغاتو غولولی، د وطن ساتنې په نوم دې د اسلام د مبين دين د حاکميت په مخنيوي کې استعمالوي، رښتيا ووايه کله دې دا فکر کړی چې د اسلامي خلافت مجاهدين څوک دي؟ دا خو له تا تجوته شو چې دا د امارت په نامه د آی اس آی مزدوران هم نه دي، ځکه چې تاسو په مستقيم شکل د امريکا بچي يستئ او د وطن پالنې سندرې زمزمه کوئ او هغوی بيا د امريکا د بچي بچي دي. ستا غټو جنرالانو ډګروالانو هم په دې اعتراف کړې چي د اسلامي خلافت شاه زلمو سره الهي نصرت دی او دوی له مقابلې عاجز دي نو راشه اوس هم وخت لرې نوره د کفر له مزدورۍ توبه وباسه خپل مرګ او اخرت مه خرابوه يا په کور کېنه يا بله خواري غريبي پيل کړه او يا هم د الله رب العزت ذات د شريعت د حاکميت لپاره د اسلامي خلافت د زمرو ليکو ته راشه چي د دنيوي او اخروي ژوند په خوږو موړ شې. خلافت غږ خبري ګړی خبري ګړی خلافت غږ خبري ګړی خبري ګړی کې د اسلامي دولت د پرمختګونو، فعالیتونو، لاسته راوړنو او بریاوو په اړه هر اړخیز خبرونه. خلاصه ته خبرې کړی. تاسې په حقایقو او رښتینیو تازه معلوماتو خبروی. او د مزدورو غربی او بتپالو رسنیو د درواغجنو تبلیغاتو او پروپایګنډو په تور مخ کلک ګوزار کوی. راځئ رښتینی، کره او پر وخت خبرونه واورئ. او ځان له حقایقو خبر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته قدرمنو اورېدونکو پام وکړئ د اسلامي خلافت د وروستیو بریاوو او فتوحاتو په اړه لنډو خبرونو ته د شرقاط په لویدیځ عین البیضاء سیمه کې د وطني لښکریانو په قرارګاو د اسلامي خلافت د مجاهدینو په بریدونو کې پنځه تنه وژل شوي یوه عراده موټر یې ویجاړ او په یوه اندازه وسله هم د اسلامي خلافت زمرو ولکه ټینګه کړې د انبار په کبیسا ښار کې د اسلامي دولت د ځواکونو د یوه برید په ترڅ کې ګڼ شمېر عراقي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې چې په وژل شوو کې یو شمېر لوړ رتبه ضابطان هم شامل دي او دا هم په بغداد ښار کې د اسلامي دولت د جنګیالیو د یوې ورځې امنیتي عملیات. په صدر سیمه کې د روافضو په پنغالو دوه د دوه ماینونو چاودنه، په عبیدي سیمه کې د لارې د غاړې د موټر چاودنه، او د محمد القاسم واړ د شیعه ګانو په بس کې د مین چاودنه، په شعب سیمه کې د وطني لښکریانو په بس د مین چاودنه، په القناطه واړ د شیعه ګانو په لاریون چاودنه او په البلدیات سیمه کې د شیعه ګانو په بنغالي د مین چاودنو ګڼو شیعه وو او همدا راز نورو مرتدو صحواتو ته مرګ ژوبله اړولې. د حمص ولایت څخه رارسېدلي خبرونه وايي چې د حویسیس په سیمه کې د نصیري ځواکونو پاټکونه د اسلامي خلافت د مجاهدینو د ثقیله وسلو په واسطه په نښه شوي چې ګڼو نصیري ځواکونو ته په کې مرګ ژوبله اوښتې. د حلب ولایت د الباب ښار په شمال قباسین ښارګوټي کې د مرتدینو یرغل په شا وتمبېده او ګڼو مرتدو ځواکونو ته مرګ ژوبله وراوښتې. او د سېرت ښار څخه رارسېدلي خبرونه وايي چې په تازه نښتو کې د ائتلافي حکومت شپږ دېرش تنه مرتدین وژل شوي دي. قدرمنو اورېدونکو دا وو لنډ خبرونه، له ملتیا مو مننه، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. شننه شننه شننه شننه. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته قدرمنو اورېدونکو د موجوده رسنیو د انحرافاتو او د اسلام سره په ښکاره دښمنۍ یې د اعظام صاحب سره بحث لرو په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ لومړی خو عزام صاحب تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قدرمن عزام صاحب که دا راته ووایې چې موجوده رسنۍ تر کومه بریده د اسلام په دښمنۍ کې ښکېل دي او څومره زهرجن تبلیغات کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم که په دې بحث کوو دا یوه ډېره ستره موضوع ده او په دې باندې خورا کافي وخت ته اړتیا ده چې پرې خبرې وشي او د دغه رسنیو بېلابېلو اړخونو ته کتنه وشي او څېړنې وشي. موجوده رسنۍ د بېلابېلو لارو نه په بېلابېلو برخو کې غرب له لوري هغه کومې طرحې چې برابرې شوې دي، د هغوی د عملي کولو لپاره او د هغوی د اهدافو د پاللو لپاره په مستقیم شکل او غیر مستقیم شکل لګیا دی کار کوي، ځینې په شعوري توګه چاپېره دي او ځینې په غیر شعوري توګه هغوی ته نو هغه دی، ځینې ترېنه د پیسو په بدل کې هغوی ته خدمت کوي او ځینې په وړیا ډول چاپېره دي، د هغوی په خدمت کې ښکېلي دي. په ټوله کې خو د موجوده رسنیو لکه تاسو چې ویل اسلام دښمنۍ کې تر ډېره بریده ټولې په کې ښکېل دي، ځکه چې د دغه غربیانو، یو چارواکي په یو کتاب کې، کتاب نوم مې اوس له یاده ووتو، هغه یې دغه خبره کړې وه، دغه د مطبوعاتو یو مسول یې دغه خبره کړې وه چې په نړۍ کې موجوده رسنۍ زموږ له خدمت نه پرته بل کوم هدف نه لري. هغه رسنۍ چې په ښکاره توګه زموږ مخالفت کوي، خو په پټه بیا هغوی هم زموږ په ملاتړ باندې بوختې دي، نو په ټوله کې خو د همدغې رسنیو غټه دښمني دا ده چې هغه د حقیقي اسلام هغه بڼه یې بدله کړله، د مختلفو برنامو او خپرونو له لارې، د ګردي مېزونو له لارې، د مختلفو پروګرامونو له لارې کوم چې حقیقي اسلام دی او کوم چې رښتینی اسلام دی، سپېڅلی اسلام دی، الهي دین دی، د هغې هغه تصور، تصویر او بڼه یې ورته ور بدله کړه او په ځای یې امریکايي اسلام د خلکو په فکرونو کې ور پېچکاري کړ او که تاسې وګورئ موجوده رسنۍ چې دي، د اسلام دښمني تر دې کچې رسېدلې ده چې د جهاد او قتال کوم مسایل چې دي، هغوی ته یې هم د دغه د دوی د بادارانو په په طرح او لارښوونه باندې هغې ته یې داسې یو شکل ورکړی دی چې هغه یې د ترورېزم، د ترهګرۍ او د د شر او د فساد او د ورانۍ، وېجاړۍ، یو تصویر یې ترېنه جوړ کړی، د جهاد د هغه پاکې او سپېڅلې فریضې نه. دا نو داسې نه ده چې ګنې دوی له ځانه لګېدلې، دغه یو ورکول شوې طرحه ده. څوک دې ماته راوښايي چې په همدې موجوده رسنیو کې دې د د د قتال او د جهاد په اړه دې دوی غږېدلي وي او د موجوده یرغلګرو، استعمارګرو، کافرو په وړاندې دې دوی جهاد فرضعین وګڼي او یا دې دغه مقاومت چې د دوی په وړاندې کېږي دغې ته د د جهاد نوم ورکړي او برعکس دا استعمارګر، اشغالګر او یرغلګر ځواکونه مستامینین ګڼي، د دغو دغه اشغال او استعمار چې دوی ته سل نومونه ورکوي، د دوی دغه یرغل بل ډول توجیه کوي، دوی نو په بېلابېلو نومونو یادوي، مستامینین یې ګڼي او دغه سیاسي ړوند اندي چې دي، دوی یې مختلف نومونه ورکوي، نو دوی ته د بن په پرېکړه او د ملل متحد دغه ملل ملحده چې کوم دی، د دوی په اجازه باندې په اسلامي هېوادونو یرغل جایز ګڼي، همدغه رسنۍ دي چې کله وایي چې دوی په یو توافق راغلي او د بن په پرېکړه راغلي دي او د ملل متحد په اجازه راغلي دي، بن څوک دی او ملل متحد څوک دی؟ نو دغه د وضعي قوانینو چې په خپله همدې امریکې ځان ته ټاکلي، همدې غرب ځان ته ټاکلي، همدې استعمارګرو ځان ته ټاکلي دي، د هغې په جواز باندې دوی خلک قانع کړي دي چې یاره دا خو دا خو یو الهي نصوص دي نو بس دا خو یو وحې ده چې بس دوی دوی ته دوی اجازه ورکړې ده نو بس امرېکا دا حق لري چې په اسلامي هېوادونو باندې یرغل وکړي نو دوی دا یرغل په بېلابېلو نومونو قانوني کوي او هم دا کار هم همدې رسنیو کړی دی دوی دا هر څه قانوني ګڼي او که بیا هغوی په اسلامي هېوادونو کښې هر وحشت کوي هر بربریت کوي هغه نظامونه له منځه وړي د خپل خوښې نظام منځ ته راوړي دغه سیکولر او جمهوري نظامونه منځ ته راوړي د الله د دین نه غیر په سیکولرزم او جمهوریت باندې فیصلې کېږي او که دلته بیا نو هغوی جنسي تېري کوي که دلته بیا هغوی فحشا کوي که دلته هغوی شرابخوري کوي که دلته هغوی کلیساوې جوړې کړې، که دلته هغوی مسیحیت ته دعوتونه کوي، که دلته هغوی هر وحشت کوي، که دلته هغوی بې ګناه وګړي بمباروي، که دلته هغوی د د مسلمانو باعفته مؤمنو پېغلو عصمتونه لوټي، که دوی دلته هر څه کوي، همدغه رسنۍ دي چې بیا د هغوی دغه وحشت او بربریت باندې پرده اچوي او هغوی ته بېلابېل نومونه ورکوي. هغوی چې هغوی چې څه رقم ډنګوي، دغه شان یې دوی هم ورپسې ډنګوي. نو بادار یې چې څه رقم غواړي هماغه شان یې دویم کوي نو دوی نو په دغه راز په خپلو بحثونو کې هغه هغه څه چې اسلام کې هېڅ اساس او بنسټ نه لري هغه د دغه ډیموکراسي او جمهوریت او سیکولریزم له دینه نظامونو د تقویې لپاره لګیا دي د مختلفو برنامو له لارې نه کار کوي او په دومره هنر او مهارت باندې کار کوي چې ډېر کم خلک د دوی په هغه هغه هدفونو باندې پوهېږي همداراز هغه څه چې په اسلام کې هېڅ اساس او بنسټ نه لري هغه یې خلکو ته د یو اسلامي ارزښت په حیث ورپېژندلي دي. اوس په موجوده وخت کې په رسنیو کې د ټاکنو موضوع ډېره ګرمه ده چې ټاکنې دي او ټاکنې دي. ټاکنې حال دا دی چې دا دا یو یو د سیکولریزم یو اصل دی، په اسلام کې هېڅ اساس او بنسټ نه لري، خو دوی نو خلکو ته د اسلام تر سیوري لاندې په اسلامي شکل کې خلکو ته داسې وړاندې کوي چې دا یو د خلکو یو اسلامي حق دی او د ټاکنو له لارې نه پارلمانونه رامنځته کول او همداراز هغه څه چې د الهي نظام په ځای په کې وضعي قوانین طرحه کېږي او جوړېږي په کې نو د همغې لپاره لګیا دی کار کېږي خو د اسلام په نوم باندې دغه ټول کارونه چې دي دا اسلام دښمني ده او همدغه رسنۍ یې کوي دغه زهرجن تبلیغات چې کوم چې د د اسلام اساسي خدمت کېږي او د اسلام هغه حقیقي روح او د اسلام حقیقي بڼې ته څوک کار کوي هغه په مختلفو نومو نومونو بدنامول مختلف شبهات خلکو سره پیدا کول تهمتونه هغوی پورې تړل په مختلفو برخو کې هغوی پسې داسې زهرجن تبلیغات کوي چې د دې نه نو د اسلام دښمنۍ هغه څرګندې بېلګې به نورې څه وي؟ همداراز د ښځو د حقوقو په نامه باندې د د د د غرب هغه طرحې عملي کوي، د هغوی اهداف پالي چې ښځو ته د حقوقو په نامه او د ښځو د حقوقو تر عنوان لاندې داسې خپرونې او برنامې برابروي چې هغه سل په سلو کې د اسلامي ارزښتونو سره، د اسلامي احکامو او شرعي نصوصو سره په ټکر کې دي او د غرب هغه غرب چې کوم حقوق ښځو ته غواړي همغې لپاره د ښځو په وسیله باندې د هغې لپاره کار کېږي لګیا دي او د دې لپاره دوی همدغه رسنۍ دي چې اسلام دښمني په همدغه برخه کښې هم ښکاره ده د د بشر د حقوقو د درواغجنو شعارونو لاندې د اسلام دښمنۍ اوج ته رسېدله په مختلفو برخو کښې نو دوی سړی په کومه برخه د دوی وغږېږي چې د اسلام دښمنۍ د دوی په کومو برخو کښې په دې باندې سړی بحث وکړي چې د دوی د اسلام دښمني ترېنه ښکاره شي په هره برخه کښې که د دوی هره برخه څېړې او ورته ګورې او نظر ورته کوې نو د هغې نه د اسلام دښمنۍ هغه څرګندې بېلګې په لاس راځي او دوی په کې ښکېل دي او داسې فکر کوي چې ځینې یې داسې ځینې په دې اهدافو باندې پوهېږي دا مسؤلین یې چې څوک دي او په کې چې کار کوي چې زموږ دوی سیکولریزم جمهوریت لادینیت او همداراز د نورو پردیو ګټو لپاره چاپېره دي خو ځینې هغه لاوبالیان یې بیا په دې باندې نه پوهېږي خو غیر شعوري توګه باندې لګیا دي د غرب او د کفر او د همداراز د دغه لادینه کفري نظامونو د بقا او تضمین لپاره نو لګیا دي چاپېره دي خولۍ تویوي او کار کوي او داسې فکر کوي چې دوی یو ګنې یو خدمت کوي مننه نظام صیب که موږ فکر وکړو په رسنیو کې ډنګ ټکور او نور انحرافات دي ورسره دیني خپرونې هم دوی لري دغه ډول دیني برنامې څه ډول ارزوئ تاسو. نظام صیب همدغه همدې ډول خپرونو خو د رسنیو دغه کوم کفر چې دی دغې ته یې مشروعیت ورکړی دی ملایانو ته دغه درباري ملایانو ته هم نو داسې طرحې ورکول کېږي داسې برنامې ورکول کېږي چې هغه تیارې موضوع ورکول شوي په هغې باندې بحث کوي او هغه موضوعات دي چې هغه د اسلام هغه احکام یې سل په سلو کې تحریف کړي په هغې باندې بحث کوي خو خلکو ته همدغه ملایان دا پلمه خلکو ته ورکوي د دغه رسنیو مسؤلینو ته او همداراز دغه استعمارګرو ته مستشرقینو ته دغه پلمه یې په لاس ورکړې ده چې ګوره دلته خو دیني خپرونې هم روانې دي خو دغه دیني خپرونې په خپله په خپل ذات کې د اسلام د سپېڅلي دین سپکاوی دی چې دوی به د دغه د رسنیو له لارې نه کوي. هلته نو دیني خپرونه لکه په یوه موضوع باندې خبرې وشي، لکه په په حجاب او یا په ستر، پردې، باندې خبرې وشي، خو وروسته نو بیا یوه بې پردې جینۍ په سکرین راښکاره شي. دا په خپله دې په خبرو باندې یو رشخند دی. د دې یوه څرګنده بېلګه ما مخکې هم یادونه کړې وه چې یوه ورځ یو ټلویزیون هغه وخت کښې چې زه هلته هماغه تاغوت کښې وم هغه مې ننداره کاوه او یو مولوي صاحب چې ښه چاغکی مولوي صاحب وو یو پکول یې هم په سر وو او په خپل مخ په اېکسرې باندې هم ښه خواري کړې وه ږیره یې هم ښه لنډه کړې وه او هغه شونډو ته یې سرخي هم ورکړې وه په ښکاره معلومېده چې دا نو دغه د تلویزیون په سینګارخونه کې یې په ځان باندې خواري کړې ده او هغې سره د مېز سره یو سر ته دی ناست او یو سر ته یې یوه جینۍ ناسته وه چې د هغې هغه هغه ځانګړتیاوې که زه بیان کړم نو ما ته پرې شرم را ځي چې بېخي نو کله به یې ټیکری هم له سره ولوېد او په غاړه کې به یې پرېوت او وېښتان به یې د مخ نه یو خوا واړول او بل خوا او هغه نو په ځان باندې هغې هم په اراجګاه کې ښه پوره خواري کړې وه او لګیا وه د مولوي صاحب سره یې په د حجاب په مسایلو غږېدله ما یو عجیبه غوندې فکر راغی دا خلک تر دې اندازې پورې راورسېدل او دې ته هم دا خلک خوشحاله دي چې ولا په هغه ځای په حجاب باندې بحث کېږي او دومره یو دیني موضوع څېړل کېږي. په خپله مولوي صاحب د حجاب او ستر او پردې په اړه ایتونه هم ویل، احادیث یې هم ویل او د دغه جینۍ ته به هم داسې په وږي نظر ورکتل او هغه جینۍ هم د حجاب او د ستر او پردې په اړه خبرې کولې، حال دا دی چې هغه پوره بې پردې وه، پوره په اصطلاح بربنډه وه. او دغه مولوي صاحب مو د ورسره ښه ګرم مجلس او زړه خواله کول او قرآني ایتونه او نبوي احادیث یې هم لوستل د حجاب او پردې په اړه بیا چې کله دا مسله ختمه شوه دغه موضوع ختمه شوه بحث ختم شو مولوي صاحب او دواړو سره وخندل بحث یې پای ته ورسېد بیا ورپسې یوه سندره راغله چې موږ دواړه لېوني یو نو بیا زه پوه شوم چې رښتیا د دوی دواړه لېوني دي ګڼي، نو د دوی هغه دیني خپرونې هم تر دې کچې پورې نو او بیا دغه خلک خلکو ته د موسیقۍ د جواز په اړه هم خبرې کوي، په یو تلویزیون کې د یو ملا په نامه یوه بلا ده، هغه خلکو ته د د دغه سریالونو د جواز فتوا هم ورکړې چې دا ګورئ دا ښه دي، ستاسو وایي زه یې ښه زه یې هم ګورم تاسې یې هم ګورئ دا ښه دي. ده همدغه ناکاره مولیانو همدغه درباري مولیانو د د د رسنیو دغه مبتذلیاتو ته دغه چټیاتو ته دغه کفر او انحرافاتو ته یې مشروعیت ورکړی دی که د دغه مولیانو دغه ډول برنامې او خپرونې بغیر له دې نه چې د د اسلام د سپېڅلي دین توهین او تحقیر وشي او د اسلامي احکام چې کوم دي هغه خلکو په نظر کې سپک را شي او دا په همدې هدف باندې کېږي چې دا د اسلام هغه هغه درانه احکام هغه سپېڅلي هغه پاک مقدس احکام هغه سنجیده احکام هغه خلکو ته یو ډول ډېر سپک وښيي. د غرب دستور او طریقه او طرح هم همدغه ده، نو ځکه یې نو دا لکه په یو ډېران کې چې ولاړ یې او بیا قال الله او قال رسول بیانوې یا په یو بل ګنده ځای کې ولاړ یې او ګرچاپېره درنه ګندګي پرته وي او ته په کې دغه خبرې کوې، دا په خپله د دغه دغه شرعي نصوصو توهین او تحقیر زه بولم. نو همدغه راز ملایان دې دې ته نه خوشحالېږي چې ولا دوی په راډیوګانو کې دغه شان برنامې لري او خپرونې لري او دوی دین ته خدمت کوي، دوی د دین بنیاد هم دغه ملایانو دغه ناکاره ملایانو دغه درباري ملایانو ونړاوه او د دین هغه هغه ستنې هم دوی را دوی وړچولې او دین ته هم دغه ملایانو چې کومه ضربه او کوم کوم ګوزار ورکړ هغه بل چا نه دی ورکړی دغه ملایان د د یو جینکو سره ناستې پاستې او په مجلسونو او همداراز هلته چېرته لږ د غوړ خوراک او یو څو روپو دپاره نو هغه د اسلام په حقیقي روح باندې او تصور باندې سترګې پټې کړي دي او د دیموکراتیکو نظامونو د بقا او تضمین لپاره لګیا دی، نو په خپل ځان او په خپل حیثیت هم لوبې کوي او د اسلام په هغه شرعي نصوصو باندې هم لوبې شروع کړي. نو همدا رسنۍ چې دغه شان برنامې لري، نظام صاحب دا د کومو خپرونو له لارې د ځوانانو فکر تخریبوي او ځوانان د اسلام د حقیقي روح څخه بې خبره ساتي؟ ما خو مخکې هم په همدې اړه خبره وکړله چې دوی نو مختلفې خپرونې لري، که زه په دې خبرې باور وکړئ چې که د رسنیو په دغه مبتذلو خپرونو سړی غږېږي که نه نو یو هغه نه شي څرګندولی اوس یې موږ په دې بحث کښې په هغې باندې بحث نه شو کولی هغه نه شو را ښکاره کولی ځکه موږ ته پرې شرم او خجالت را ځي د هغوی په تشو یادولو خجالت را ځي تر دې کچې پورې دوی دومره لادینۍ کښې او دې کفر کښې اوج ته رسېدلي دي دغلته اوس په یوازې په افغانستان کښې تر یو نیم سلو پورې راډیوګانې دي او همداراز له پنځوسو نه پورته ټلوېزیونونه فعالیت کوي. دغه ټولې راډیوګانې دا نو دغلته د همدغه موجوده مرتد نظام په جواز باندې فعالیت کوي او مشروط فعالیت کوي. هغوی ته هماغه شان طرحه ورکول شوې او په هماغه جواز او په هماغه شان د هغوی له خوا نه په ورکول شوو طرحو لاندې به فعالیت کوي، د هغې نه بغیر دوی اجازه نه لري. نو دوی بیا طبیعي ده چې هغوی ورته څه وايي، هغوی کومې طرحې او کوم پلانونه ورکوي، په همغه شکل به دوی فعالیت مخې ته وړي، هغه که د مختلفو خپرونو له لارې نه وي. ډېر افسوس دا دی چې هغه کوم چې کفر دی، هغه خو ټولو ته معلوم دی چې څرګند کفر يي، هغه هغه هم ټول پېژني، خو د کفر په نامه يي خلک نه پېژني، خلک ورته نه قانع کېږي، ځکه همدې رسنیو په خلکو باندې، په اورېدونکو باندې دا لوبې کړې دي چې دغه د امریکایي اسلام یې د حقي اسلام په شکل خلکو ته ورپېژندلی. اوس که دوی هر څه کوي، دا خو د امریکایي اسلام دی، نو خلکو ته یې دا ورپېژندلې ده چې دا موږ د اسلام په دایره کې کار کوو. سندرې او دغه مبتذلیه چټیات نشرول، بې باکه خپرونې نشرول، دا نو خلکو ته دا وړاندې کوي چې دا اسلام موږ ته دا حق راکړی دی، ځکه همدې رسنیو خلکو ته دغه دغه تصور ورکړی دی چې دغه اسلام دی. ځکه او دا دوی په دې برخه کې ډېر دغه هم نه دي ملامت هم نه دي ځکه دا امریکايي اسلام دی او امریکايي اسلام کې خو دا هر څه جایز دي دا کوم چې امریکا کوم اسلام غواړي او کوم دغه خلک یې په دغه اسلام په رایجولو باندې مصروف کړي دي رسنۍ دي او که نورې ډلې ټپلې دي که مدني ټولنې دي او که څوک دی او څوک دي نو په دې برخو کې لګیا دي پراخه کار روان دی پراخه پروژې په کار لګیا دي خو تاسو د رسنیو د خپرونو خبره وکړله دا رسنۍ چې دي دوی یوه نه یوازې دا چې د اسلام سپېڅلي دین دغه بڼه یې بدله کړه، بلکه دلته یې په هغه اسلامي ارزښتونو باندې لوبې وکړې، هغه اسلامي ارزښتونه خو څه که څه که په پښتني ارزښتونو باندې یې لوبې وکړلې، هغه حیا، هغه کوم عظمت او وقار چې دی هغه له منځه لاړ، هغه هغه پښتونولي چې د خلکو منځ کښې یو ارزښت موجود و هغه له منځه یې یووړ. اوس چا ته دا بده نه ښکاري چې د دې خور یا لور یوې راډیو ته زنګ وهي او هلته په زمزمه باندې هلته یوه سندره زمزمه کوي، ټپې ورته زمزمه کوي او هغې سره هغه لوبالي او لوفر انسان سره د د ښار د کوڅو یو لوچک سره هغه شان خبرې بدرګه کوي، نو هغه خلکو ته دا هم خلکو ته اسلام ښکاري، دا هم خلکو ته پښتو ښکاري او هماغه لوچک او لوفر بیا نو دې سره داسې داسې مبتذلې خبرې کوي چې باور وکړئ د اورېدو نه یې سړي ته خجالت ورځي، نو په دې باندې دا مو خلکو ته نظام ښکاري او دا مو خلکو ته شرعي نظام ښکاري دا مو خلکو ته یو ډول اسلام ښکاري ځکه همدې رسنیو دغه د اسلام په نوم خلکو ته ورپېژندلي دی همدا راز د مختلفو په یوه خپرونه کښې یو هلک او جینۍ سره ناست دي دومره سره خاندي او په یو یو سپکه موضوع باندې داسې خبرې کوي چې حیران سړی پاتې شي چې دا دا د کوم ډول پلار او مور نه زېږېدلي دي او په کوم ډول معاشره کښې رالوی شوي دي او اوس دوی ته د کوم کوم جواز په اساس؟ د کوم ارزښت په اساس دې ته خلکو اجازه ورکړې ده چې دا دومره لګیا دي په دې راډیو کې په دومره جرات او په دومره ډاډ باندې لګیا دي او د د خپلې حیا او د د نورو اسلامي او پښتني ارزښتونو جنازې وباسي لګیا دي په دې تلویزیونونو کې دا اورېدونکي به یې ګوري اوس خو لله الحمد موږ چې دلته راغلي یو د دې دې ګناهونو نه او د دې دې د دې چټلیاتو نه او مبتذلیاتو نه الله تعالی ساتلي یو لله الحمد خو دوی به یې ګوري چې په دې د دې دې تلویزیونونو کښې کوم کوم انحرافات روان دي د سندرو لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړېږي کنسرټونه جوړېږي په هغې کښې بیا ځان ته به ښه دروند پښتون هم وایي ځان ته به ښه مسلمان هم وایي هغه به ورله غټه خېټه په چوکۍ کښې ناست وي هلته به ورته پردۍ انجونې ګډېږي په هغه لباس کښې به ګډېږي چې هېڅ قسم ارزښت د هغې اجازه نه ورکوي او دوی بیا هم دا دا اسلام ګڼي په دې تر څنګ به داسې داسې داسې سریالونه روان وي چې هغه پلار په کور کې د یوې پېغلې جینۍ حمل دا به خلکو ته داسې په داسې یوه طریقه او هنر باندې رایجوي او وړاندې کوي چې خلکو ته به بدې نه ښکاري خلک به یو ډول داسې فکر کوي چې یاره دا دا خو یو یو پدیده ده دا باید چې وشي نو دا مې یو مثال ووایه داسې ډېر مثالونه شته دی چې د مختلفو سریالونو له لارې نه هغه اسلامي فکر اسلامي ارزښتونه هغه بدنامۍ، هغه ټکۍ، هغې دپاره لګیا دي، کار روان دی، همدغه تلویزیونونو له لارې نه په هغې باندې کار کېږي او هم د دې تلویزیونونو دغه لوچک لوفر کارکوونکي او د راډیوګانو لوچکې لوفرې هغه فاحشې کارمندانې چې دي، هغوی که په خپل منځي په خپل منځ کې چې په کوم اخلاقي فساد ککړي دي، که په هغې سړی خبرې وکړي، دوی نو په په دوی دې لاړ شي د يوټيوب ته او په همدا راز نېټ ته دې لاړ شي سرچ دې وکړي د دوی هغه اخلاقي انحرافات هم د تلويزيونونو نه راوتي دي دوی دې وګوري که هغه په هغه پټ چې څه تېرېږي هغه هم الله تعالی رسوا کړي خو ښکاره يې چې ګورې هغه هم هغه هم ښکاره کفر دی دې ته کوم کوم ارزښت اجازه ورکړې ده اسلام کې خو دا نه شته دی نه نه په پښتني ارزښتونو کې دا شته دی چې یوه نجلۍ دې ځي او هلته دې په په په د یوه سینګار خونه کښې سینګار کېږي او په هغې باندې دې هغومره خواري کېږي یو ساعت وروسته دې بیا د ټلویزیون په سکرین را ځي او بیا دې سرتور سر هلته خبرې کوي او بیا دې په یوه داسې موضوع په یوه داسې سپکه او یو یو کچه موضوع باندې دې خبرې کوي چې هغه هغه هېڅ یو یو یو مسلمان او یو یو دروند پښتون د هغې د اورېدو هېڅ تاب نه لري نو زه زه باید په کومې په کومو برنامو د دوی خبرې وکړم د مختلفو ډرامو له لارې د راډیوګانو نه دغه ډرامې روانې دي چې د د محلي شوراګانو کې د ښځو د ونډې په خاطر باندې چې دوی کوشش کوي هڅه کوي چې ښځې د کورونو نه د د د اسلامي حقوقو نه راوباسي او د د عزت د ژوند نه یې راوباسي او د غرب هغه محول حقوقو ته یې ستنې کړي هغه شان لنډغرتوب ته یې ورولي هغه شان بربنډتوب ته یې ورولي او د د دیموکراسۍ او د د جمهوریت د د نظامونو په سیوري کې دوی غواړي د مختلفو برنامو له لارې د ډرامو د لارې نه د د تقاریرو د لارې نه د مختلفو پروګرامو له لارې نه د په ښځو باندې لوبې کوي لګیا دي یا د هغوی په هغه ارزښتونو باندې لوبې کوي په هره برخه کې که دوی ته فکر وکړي دوی نو دومره خلافات شروع کړي چې د هر چا نه لومبی د همدغه رسنیو د لمنځه وړل او د همدغه ژورنالستانو وژل چې دي ډېر اړین دي ځکه دغه د کفر لوډسپېکرې دي او همدغه ژورنالستان چې دي دغه د د خبریالانو په نامه دوی همدوی دي چې د د د اسلام د مقدس دین د نفاذ او د حاکمیت په وړاندې چې کوم خنډ ګرځېدلي دي او همدغه رسنۍ دي چې دا د مسلمانانې مرتد کړل خو اوس هم په خپل ارتداد نه پوهېږي او داسې فکر کوي چې اوس هم په دې ارتداد کې هندوی ځان ته د مسلمانۍ فکر کوي همدغه رسنیو دا هر څه وکړل د مختلفو برنامو له لارې نه یې وکړل او لګیا دي نو کار هم کوي او په دې باندې خوشحالي هم کوي چې دوی خدمت کوي او ځانونه ورته مسلمانان هم ښکاري د دوی دغه اسلام ډېر ناشنا اسلام دی ځکه امریکایي اسلام دی په هېڅ شي هم نه ماتېږي که هره لوبه کوي که هر قسم برنامې کوي که هر قسم خپرونې کوي نشرات کوي ځکه هلته شان درباري مولیان هم ورسره دي هغوی نه بس هغوی هم ورسره پکې چاپېره دي نو داسې فکر کوي چې مولیان هم راسره دي نو دا به یو په اسلامي دين کښې به څه ممانعت نه لري ځکه همدغه درباري ملايانو دغه غټ خېټ ملايانو هم هغوی سره بس اوږه په اوږه لګېدې کار کوي ورسره يو ځای نو د دوی خپرونې ډېرې زياتې دي وخت کم دی ګني ما به په ما سره داسې د بېلګې شته دی چې په راتلونکي کښې انشاالله مونږ هڅه کوو چې په مختلفو راتلونکو بحثونو کښې د دوی هغه د هرې يوې رسنۍ بېل بېل هغه د خپرونو هغه بېلګې او ثبوتونه يې وړاندې کړو چې د دې مونږ ته څوک دی چې شرعي جواز یې وړاندې کړي او دغه دغه برنامې دغه خپرونې په کوم کوم شرعي دلیل باندې دوی مخې ته وړي او د دې خپرونو نه وروسته د دې چلولو نه وروسته دوی دوی نو څنګه د وژنې او د د د ویجاړۍ وړ نه ګرځي چې دوی په دې ټولنه کښې کار وکړي ځکه دا دا دا سل په سلو کښې د غرب هغه طرحې عملي کوي دغه د د امریکایي اسلام لپاره کار کوي او ډېر په پراخه کچه د د امریکا طرحې پالي او د غرب هغه فکر خلکو کې خورۍ او لګیا دې کار کوي. همدغسې د عزام صیب راډیوګانو سلسلې ته که موږ ځیر شو نو هغه رسنۍ چې یوازې د دیني رسنیو په نوم دغل دلته جوړې شوې دي د دوی د دې راډیوګانو په سلسله کې چې کومې دي د دیني رسنیو په نوم جوړې شوې دي هغوی هم په حقیقت کې د اسلام دغه حقیقي تصویر وړاندې کولای شي. دغه رسنۍ چې دي دا بېخي د ګوتو په شمېر دي او په دې کې فقط یو څو رسنۍ به داسې وي چې هغه به رښتیا هم په داسې یو نیت او مرام او هدف باندې جوړې شوي چې دوی اسلام ته خدمت وکړي او خلک د دغه بې لاریو نه او د دغه د دموکراسۍ او د سیکولریزم په په خُم کې د لوېدلي مسلمانان بېرته راوباسي او سمې لارې ته یې سوق کړي خو هغه هم څوک کار ته نه پرېږدي هغه هم د ملي امنیت د فشارونو لاندې وخت په وخت او د هغوی د د استعلامونو سره مخ وي او وخت په وخت هغوی ته مشکلات پیدا کوي. لږ به مخکې لاړ شو، غرب چې دی حسن صاحب دا مستشرقین چې دي کوم استعمارګر ځواکونه چې دي دوی ډېر له وخته نه په مختلفو پلانونو باندې کار کړی دی. یو پلان به یې دا واخلو چې دوی د د کفر په بڼه کفر یې خلکو ته وړاندې کړی دی چې اکثره دا ډېرې رسنۍ په کې تاسې ګورئ رسوا هم دي او خلک یې پېژني هم چې دا ټول کفر ترېنه غږېږي خو ځینې یې د اسلام په نوم باندې د اسلام جرړې اوباسي د اسلام په نوم باندې د اسلام هغه حقیقي تصویر له خلکو نه پټ کړی دی او د اسلام په نوم باندې هغه کار کوي خو لګیا دي ته به یې ښه ګوري د سیکولریزم په خلاف د جمهوریت په خلاف به هم چغې وایي خو همدغه د رسنیو کارکوونکي او همدغه رسنۍ چې دي خلک یې پېژني د همدې مسؤلین د همدغه ډلو او ټولنو مسؤلین چې دي بیا په همدغه مرتد طاغوتي نظام کې وظیفې هم لري، په همدغه موسساتو کې به په زرګونو ډالر معاش هم ولي، هم د دغه موسساتو په د دفتر په ګاډو کې به هم ګرځي، شخصي ګاډي به یې هم ورکړي، لګیا دي د راډیو نه به بېلابېل اسلامي تبلیغات او وعظونه هم کوي، د غرب. دغه ډلې د اسلام په نوم سوق کړي او هلته د بیت المقدس او د دغه شعارونه تش په نامه شعارونه هم ورکوي او دا د یو های هوی جوړه کړې وي انقلاب د پلانی دی بستانی دی خو دغه ځوانان هغه احساساتي ځوانان چې حقیقي کوم صف چې دی د اسلام هغه اساسي خدمت چې کوم کېږي د مورچل او د سنګر کوم خدمت چې دی د هغې نه د هغوی ځوانانو د دغه صف ته د راتلو د مخنیوي لپاره یې بس دلته ورته یو جال خور کړی دی چې د اسلام په نوم باندې چې دغلته دغه ځوانان ونښلي د دغه ځوانانو د دغه با استعداده ځوانانو استعدادونه همدغلته باید خاورې شي او همدغه د اسلام په نوم باندې د دوی هغه احساسات هغه جذبې چې دي سړې شي او او په هغه پاک او سپېڅلي صف کې چې اوس د خلافت صف دی هغې ته راونوځي دغه باندې غرب ډېر کار کړی دی په پاکستان کې همدغه همدغه ډلې ټپلې او همدغه ډېرې روښانه دي په خلکو ته معلومې دي چې هلته هم دا دا لشکري خبیثه چې کومه ده هلته که ځان ته یو څوک مجاهد وایي او د جهاد جذبه او شوق ور سره وي نو هلته ورته پاکستان آی ایس آی لشکري خبیثه برابره کړې ده لشکري طیبه ځوان هملته ورځي یا جماعت علمای اسلام په نوم باندې هلته ورځي چې ولا دا خو د اسلامي ډلې دي حال دا دی چې همدغه د دغه اسلامي ډلې چې چا ورته د په دې ملک کې د فعالیت جواز ورکړی دی هغه چا چې جواز ورکړی هغه نظام چې دی کفري نظام دی طاغوتي نظام دی په هغې نظام کې یو کار دی یو یو فیصله د الله په په حکم باندې نه کېږي د الله په قانون باندې نه کېږي په همدې نظام کې دوی لګیا دی کار کوي وظیفې لري دلته هغه بله خبره ترېنه پټه ده دلته بس هغه د پاکستان خدمت دی او په د لشکري خبیثې په چوکاټ کې هم کېږي او د جماعت علما اسلام په چوکاټ کې هم کېږي دلته هم همداسې ده په افغانستان کې هم همداسې ده دلته هم داسې ډېرې ډلې شته ده چې هغه حقیقي خلافت چې دی د هغې د د پټولو لپاره اوس په دغه ډلو رسنۍ چې دي غواړي چې ترکیه د دارالخلافه په نوم باندې خلکو ته ورپېژني د ترکیې صفت کېږي او لګیا دی د هغه سیکولریزم دغه دغه سیکولر او جمهوري نظام چې د سل په سلو کې د اسلام د مبین دین سره منافع او په ټکر کې دی چې هلته کومه فحشا او عریاني او بېلاري روانه ده هلته کوم د اسلام د د د ارزښتونو او د اسلامي شعائرو او مقدساتو جنازې ووتې په په ترکیه کښې او په موجوده وخت کښې اسلامي خلافت سره په جنګ کښې ښکېله ده په په موجوده وخت کښې په امريکې سره موالات لري او ويډيو به يې تاسې ليدلې شايد چې ترکي عسکر دې لګيا دي تلاوت کښې د قرآن کريم او بيا راپاڅي کښې دعا وکړي او امريکايي سره لاس ټچ کړي او بس په خندا شي سره او د اسلامي خلافت د ځواکونو مقابلې ته روان شي نو دوی داسې فکر کوي چې د خلکو باندې ړندو ګمان کوي همدغه دلته په افغانستان کښې موجوده هم داسې ډلې ټپلې شته دی چې همدغه ترکي ځواکونه چې دي دوی مجا د مجاهدینو په بڼه خلکو ته ور پېژني همدغه دا د خبیث اردوغان چې دی خلکو ته د خلیفه په حیث ور معرفي کوي او خلکو ته وایي چې جوماتونه یې جوړ کړه او دا یې وکړه هغه یې وکړه خو هغه خلک هغه سیکولر او جمهوري نظام چې اسلام سره په ټکر کښې نظام دی د امریکې په خوښه راغلی نظام دی د ټاکنو په بنیاد راغلی نظام دی هغه له خلکو نه پټوي او دا دا د امریکې په طرحه پالل روزل شوي خلک دي او د امریکې طرحو او اهدافو لپاره کار کوي، خو دوی د اسلام په جامه کې کوي. همداراز غرب هڅه کوي چې د رښتونو په اسلام مئینو مجاهدو شخصیتونو په مقابل کې د همدسې ډلو ټپلو په مټ هغه سیکولر او اولادین افرادو ته داسې شخصیت ورکړي چې په نړۍ کې د یوه اسلامي مشر په نوم باندې ور وپېژني. په دغه برخه کې د امریکې ګټو ته ژمن یي او د د اسلام د د هغه اساسي روح او ارکانو څخه به ډېر لري خو د همدغه ډلو ټپلو او همدغه رسنیو په مټ باندې غرب غواړي چې دغه راز خلکو ته داسې شخصیت ورکړي چې خلکو ته یې د د اسلام په نوم ورمعرفي کړي او هغه په اسلام مئین هغه مؤمن او مجاهدین او هغه پاک او سپېڅلي شخصیتونه چې دي هغه په مختلفو نومونو بدناموي او د ځان لپاره نو دغه شان خلک دغه راز ډلو ټپلو او رسنیو په مټ باندې دوی هڅه کوي چې د خپلو جمهوري نظامونو دوام لپاره د اسلام په جامه کښې داسې جعلي قیادتونه را منځ ته کړي او دغه اسلامي امت او مسلمان ملتونه پرې وغولوي چې دا دا نو داسې یو قیادت ترېنه جوړ کړي او جعلي قیادت یو ماډل یې کړي چې بس په غوره دی او ډېر بهتر دی حال دا دی چې هغه به د د امریکې سره کېني پاڅي او د همغې سره به موالات لري، د همغې سره به په ناټو سازمان کې شریک وي، د همغې سره به شریکې ګټې لري او د همغې سره به د په ملک کې به همدغه سیکولر او جمهوري نظام حاکم وي، د الله د قانون به هېڅ څرک نه لګېږي، لکه دوی دغه په موجوده وخت کې اردوغان نه یې بس یو ډول خلیفه جوړ کړی دی او داسې دغه دومره دومره شور او زور یې دې خبرو ته ورکړی دی چې ته فکر کوې چې بس نو دی نو هر څه چې دی اسلامي امت کې همدغه دی. نه حال دا دی چې همدغه اردوغان چې دی د امریکایي ایتلاف سره په شریکه د دې قواوې چې دی په موصل کې دا فی الحال هم د مسلمانانو کلي بمباروي هلته ماشومان شهیدان کړه هلته یې زنانه شهیدانې کړې هلته یې نو دومره وحشت او بربریت رامنځته کړی دی چې هېڅ ساری نه موندل کېږي نو دوی هدف هم همدغه دی غرب هم همدغه غواړي او دوی نو نه پوهېږم چې دوی به دغه کړنو ته کوم نوم ورکوي، کوم جواز به ورکوي، کوم دلیل به ورته لري، خو نور ان شاءالله د دوی په دغه غولوونکو شعارونو او په تجربه شوو کارونو باندې اسلامي امت او ځوان کول په دې باندې پوه دی او نور د دوی په دغه تشو پروپاګنډو باندې نه غولېږي او هر چا ته د دوی هغه هغه خبیثه څېره معلومه شوې ده. او د همدغه ډلو ټپلو کوم مدرسین چې دي په پوهنتونونو کې همدا راز په نورو ښوونیزو مراکزو کې چې دی لګیا دي نو ډېره په سپين سترګۍ د اسلامي خلافت په وړاندې داسې پوچ او زهرجن تبليغات کوي چې خلکو سره شکوک او شبهات پيدا کوي، حال دا دی چې دا په همدغه کفري نظام کې اوبه وظيفه لري، په همدغه کې به د د همدې نه به سرچينه اخلي، د همدغه د د امريکې او د د فرانسې او د ډنمارک او کاناډا او د دغه سفارتونو له خوا نه د جوړ شوو موسسو کې به وظيفې لري، خو بيا به د اسلامي خلافت په خلاف باندې په هر پوهنتون او په هر ښوونيز مرکز کې خولې خلاصې کړې وي او د اسلامي خلافت په خلاف باندې به محصلینو ته بېلابېل فکر ورکوي او خلکو سره به شکوک او شبهات پیدا کوي او داسې فکر کوي چې د دوی د فعالیتونو نه څوک نه خبرېږي. دغه خلک او دغه رسنۍ د دې نورو رسنیو نه ډېرې زیاتې مضرې او نقصاني او خطرناکې دي او دغه رسنۍ موږ ته هغه اساسي بنیاد معلوم دی چې د کوم ځای نه سرچینه اخلي او په کومې کوم ډول پروژو او چا ورکړي دي دغه د دغه سامان الات او په دې برخه کې د کوم ځای نه دوی دوی سپانسر کېږي او د کوم ځای نه دوی اکمالېږي او د کوم فکر لپاره کار کوي دوی ډېر د افسوس او درد خبره دا ده چې هغه با استعداده ځوانان هغه هغه په اسلام مئین ځوانان هغه چې د اسلام د د د د تېر برم او عظمت خوبونه ګوري او د تېر برم او عظمت خیالونه یې په سر کې ګرځي، هغه خلکو ته دوی یو ډب اچولی دی، هماغه ځوانان یې هلته په بېلابېلو برخو کې مصروف کړي دي، هماغه ځوانانو ته لګیا دي، هملته وظیفې هم برابروي، په موسساتو کې د په دې طاغوتي نظام په چوکاټ کې هم ځان سره ضایع کوي او په موسساتو کې هم ضایع کوي، په نه پوهېږم چې دا په دغه طاغوتي نظام کې وظیفه هم کوي، رمباړو چغو باندې ګټل کېږي چې هلته راغونډ شه او دلته راغونډ شه او دا خلک یې په همدې مصروف کړي دي هغه احساسات په همدې د ځوانانو احساسات او جذبې په همدغه برخه کې سړی او لګیا دی کار کوي نو دا د دغه نورو نه ډېرې ډېرې زیاتې نقصاني دي او ډېرې مضرې دي او مسلمانان باید د دغه راز خلکو هغه فعالیتونو ته ځیر اوسي او په حقیقت کې دوی د اسلام جرړې وویستې د اسلام بنیاد یې ونړوه دوی یو بل هدف دا دی دغه د اسلام په نامه د دیني رسنیو په نامه د جوړ شویو رسنیو چې دوی اکثره په دې هدف جوړې شوي چې د مسلمانانو تر منځ یووالی ختم کړي، مذهبي تعصب ته لمن ووهي، په دې حساس وخت کې چې ټول اسلامي امت، ټول اسلامي مذهبونه چې دي هغه د اسلامي خلافت د سور لاندې باید راټول شي او هغه وخت اوس راغلی دی چې دغه ټول مذهبونه د یو په یوه ټغر راټول شي او یوازې اسلامي خلافت ته راستنېدو ته کار وکړي او شرعي نظام ته کار وکړي نو دوی لګیا دی په فروعي مسایلو دومره اختلافات او مسایل یې رامنځته کړي دي چې ورور یې له ورور سره مخالف کړی دی. او په هر کلی هر ولس او یو بل سره د یو بل وینو ته تږي ناست دي کفر هم دغه غواړي غرب هم دغه غواړي دوی دغه تېرې تجربې دي دوی ته دا ثابتې شوې دي چې د مسلمانانو منځ کښې همدغه شان غلبله جوړول په کار دي چې دوی نه هغه اصلي هدف اصلي خدمت او اساسي مسؤلیت ترېنه هېر شي او دوی دغه کار په همدغه د دین په نامه باندې جوړ شوو رسنیو په په مټ باندې کړی دی چې دوی لګیا دي په فروعي مسایلو دومره سره بوخت دي او دومره دومره لانجې او جنجالونه او دعوې او کشالې جوړې کړي دي چې هغه د اسلام هغه اساسي خدمت او هغه د جهاد د تګلارې باندې تګ هغه یې ترېنه پاتې کړی دی او د دوی ذهنیتونه او فکرونه یې په نورو شیانو باندې مشغول کړي دي. نو دا مبتذلې رسنۍ د د کوم هدف لپاره تکراري دروغ خپروي او تر کومه په دې خپل هدف کې بریالي دي نو دا بې ثبوته او بې اساسه خبرونه هم د دوی د ژورنالېزم یو اصل دی که څنګه؟ حسن صاحب تاسو دلته د رسنیو هغه د تکراري درواغو خبره وکړله نو که اوس فکر وکړو الحمدلله په ټوله نړۍ کې د اسلامي خلافت غورځنګونه شروع دي لله الحمد او په هر ځای کې په هر ولایت کې چې پنځه دېرش ولایته دي د اسلامي خلافت مجاهدین مخ پر وړاندې روان دي چې دلته په موجوده وخت کې خراسان به ترېنه واخلو چې دلته هم د خلافت مجاهدین ورځ تر بلې نوي فتوحات تر لاسه کوي، په کوز او بر طاغوتي نظامونو باندې بریدونه کوي. دوی ته یوازې دغه کفر ته او د دې طاغوتي نظامونو ته د د غرب دغه لاسپوڅو رژیمونو ته یوازې همدغه رسنۍ ور پاتې دي او دغه تبلیغات ور پاتې دي. نور منځ کې هغه دغه ختمه ده کومه اډانه چې ده د دوی منځ کې هغه کوم کوم څه چې دي ختم دي هسې تش یوه ډانچه پاتې ده او دغه ډانچه یې هم د رسنیو له رابرابره کړې ده منځ یې پوچ دی خالي دی بس دا رسنیو یو های هوی او غلبله جوړه کړې ده او دا تکراري دروغ په همدې خاطر خپروي چې خلکو ته دا وښیي د یو خو د مورال وهلو او د دغه حوصله ځپلو مرتدو قواو هغه مورال یې لوړ کړي یو ځای کې چې پرې بریدونه وشي او زیات شي او دلته ماتې وخوري د بل ځای خبرې ولکوي چې هلته داسې وشو هسې وشو نو خلکو ته معلوم دي ولسونو ته هم د دوی درواغ وخت په وخت معلوم شوي دي د دوی حوصلې او مورال د لوړولو لپاره دا دروغ وايي، بل په دې باندې په مرکزونو کې هغه مرتدین چې دي، هغه ناخبره د لرې د ساحو نه لرې خلک چې دي، هغوی نو یو قسم ډاډ هغوی ته ورکوي، اطمینان ورکوي چې ګنې زمونږ په حکومت کې او په دغه طاغوتي نظام کې خو لا زور شته دی، حال دا دی چې دا نو منځ کې مکمل خالي دی، فاسد دی، تش دی، هېڅ هم په کې نشته دی، الحمدلله د دوی د منځ منځ نه موږ خبرېږو، نو همدغه رسنۍ دا تکراري دروغ په همدې خپروي چې یو وخته پورې خپل دغه نظام په دې درواغو وپايي او ویې ساتي. همدا ورته پاتې دي په همدې درواغو په تکراري موضوعاتو شخوند وهي لګیا وي او بل څه کار یې نشته دی د خپل هغه تجارت د چلولو لپاره او د امریکې نه د پیسو شکولو لپاره او دغه د هغه په کمر ولاړو نظامونو ته د تکې ورکولو لپاره نو لګیا دی دا د درواغو ډنډوري او خبرونه او بې اساسه او بې بنسټه خبرونه خپروي خو خلک پرې پرې پوه شوي دي لله الحمد بې باوره دي اوس هېڅ ډول اعتماد په په سیمه کې نه لري په دې د دغه رسنیو په مختلفې رسنۍ که هلته فعالیت کوي ټول یې چې دي هغه باور اعتماد یې له لاسه ورکړی دی او سل په سلو کې د دوی هغه هغه اصلي څېره خلکو ته واضح شوې ده الحمدالله مننه نظام صاحب دغه د بې اساسه خبرونه او د دوی د ژورنالیزم هغه شان ته دی مبتذلې رسنۍ هغه شان ته دي هغه هم اورېدونکي اوري او بل طرف ته د خلافت غږ راډیو هم اورېدونکي اوري د خلافت غږ راډیو د نشراتو اغېز خورا زیات دی لامل یې تاسو څه په ګوته کوئ او همدا راز ولې د دومره زرګونو رسنیو په منځ کې د بیان د ازادۍ د ډنډورو باوجود هم د یوې راډیو ځای نه کېږي؟ نو دا خو ښکاره او جوته خبره ده چې لله الحمد حق چې دی دا یو ځانګړی تاثیر او اغېزه لري کله چې حق راشي نو باطل تښتي نو خلافت غږ راډیو حق خپروي او د اسلام د حقیقي تصویر وړاندې کولو یوه زرینه هنداره ده خلافت غږ راډیو دوی په ځان باندې هېڅ ډول فشار نه مني او هغه څه چې حقیقت دی هغه خلکو ته وړاندې کوي د هېچا کیسه کښې هم نه دي که د دغه دغه حق په هر چا کښې نیمګړتیا ګوري نو هغه واضح کوي روښانه کوي او د ملامتۍ نه نه وېرېږي د د هېچا د هېڅ ډول فشارونو تاثیر نه مني نو ځکه په ولسونو کښې الحمدالله اغېز ډېر زیات دی او همدا د خلافت غږ راډیو لله الحمد نشرات دي چې ورځ تر بلې هغې زیاتېږي او لګیا دي په سلګونو ځوانان نو د همدغې نه تاثر اخلي او راروان دي د اسلامي خلافت لیکو ته. همدغه خلافت غږ راډیو ده چې آتش په نامه د اسلامي ډلو هغه شکل او هغه څېره یې خلکو ته وروښودله چې ځینې افغانستان نه بهر د نورو هېوادونو لاسپوڅي او همداراز مزدور اسلام په نامه باندې تنظیمونه دي او ځینې په دغه داخل کښې داسې تنظیمونه شته دی داسې ډلې ټپلې شته دی چې همدوی د دغه طاغوتي او امریکایي نظام په جواز باندې کار کوي فعالیت پرې کوي او هلته لګیا دي په همدغه نظامونو کښې مسئولین او استازي کار کوي او بیا نو خلقو ته د اسلام چغې وهي او د اسلام شعارونه وړاندې کوي د همدغه راز خلقو د څېرو نه یې هغه پردې پورته کړې او خلقو ته یې د دوی هغه هغه هغه اصلي شکل او څېره ور وښوده نو خامخا یې اغېز زیات دی الحمدالله ځکه چې حق کې الله تعالی همدومره تاثیر اچولی دی او همدومره اغېزه لري. تاسو مخکې دغه د دیني رسنیو په نامه د رسنیو د جوړېدو خبره وکړله زه به دلته یوه خبره دا زیاته کړم چې که د دیني رسنیو خبره وي نو او د بیان د ازادۍ خبره وي په ښارونو کې هم دیني رسنۍ دي او د دین په نوم باندې جوړې شوي دي هلته فعالیتونه کوي او د بیان ازادي ده نو د بیان د ازادۍ اصل نه دوی وایي چې دوی استفاده کوي خو موږ هم دغه دیني رسنۍ دي او دوی د بیان ازادي ده موږ هم د ازادۍ حق لرو د بیان د وړاندې کولو حق لرو نو دا کوم دلیل دی کوم کوم لامل دی چې هغه رسنۍ دي هلته هماغه شان نازول کېږي هماغه شان امکانات دې ورته برابرېږي همدغه د دین په نامه جوړ شوي دي تجهیزات دې ورته برابرېږي او هغوی ته دې هغه شان زمینه سازي کېږي خو ما دې په دې غره او ځنګلونو کې نه پرېږدي، ما دې بمباروي او زما ملګري دې وژني او زما ملګري دې په شهادت رسوي. په دې باندې خو دې دا اورېدونکي فکر او سوچ وکړي که نه چې هغه هم د دین په نامه جوړه شوې ده، هغه دې هلته ښه نازول کېږي، د هغې دې هلته ښه قدرداني کېږي، خو د خلافت غږ راډیو هم نشرات، دیني نشرات کوي، همدغه ایت او حدیث نشروي او اسلامي امت هغه خپل هغه خپل رسالت او مسؤلیت ته متوجه کوي، د دغه د اسلام راتلونکی نسل دا ځوان کول چې دی خپل مسؤلیت ته متوجه کوي او که د دین خبرې نو هغې ته هېڅ هم نه ویل کېږي، هغه هلته ښه ازاد فعالیت کوي او ما دلته په دې دنګو غرونو، دې ځنګلونو کښې هم ترېنه نه خلاصېږم، دلته په ما باندې بس بمبارونه کېږي، زما ملګري په ګوته کېږي او شهیدان کېږي، نو په دې باندې دې خلک فکر وکړي چې کله چې راډیو شروع شوه یوه خبره زه ملګرو سره وم یو راډیو راپور په راډیو نشراوه زمونږ په راډیو د خلافت غږ په راډیو باندې چې د خلافت غږ راډیو یو ځل بیا د اسلام په خلاف نشرات پیل کړل دا د دوی یوه خبره وه په دې ما ته خندا راغله ما ویل یاره دا امریکا امریکایان خو ډېر مسلمانان دي ګوره چې خلافت غږ راډیو د اسلام په ضد نشرات پیل کړل او امریکایان لګیا دي ډرونونه هم ورپسې ګرځي او بمبارونه هم پرې کوي او لګیا دي پروژې هم خلکو ته ورکوي اوس په موجوده وخت کښې یو نیم میلیون ډالر پروژه یو چا ته ورکول شوې ده د خلافت غږ راډیو په خلاف باندې چې همدغلته شان یوه راډیو برابره کړي او د دې په څپه نشراتو کې دغه څپه زیانمنه کړي خو مونږ الحمدالله هغه د څار لاندې نیولې ده او په هغې باندې کار روان دی پوهېږو پرې نو دومره ډالره مصرفونه پرې کوي خلکو ته پرې پروژې ورکوي همدا راز شپه ورځ د دې په پیدا کولو په هڅه کې دي او د ملګرو د شهادتونو په هڅه کې دي د امریکا خو بیا مسلمانان دي ځکه د خلافت غږ راډیو د اسلام په ضد نشرات کوي او امریکا یې دې نشراتو ته نه پرېږدي خو دوی رښتیا وایي خلافت غږ راډیو د اسلام په ضد نشرات کوي، د هغه اسلام په ضد چې امریکايي اسلام دی. ستاسو خبره سمه ده، ځکه خو ورپسې امریکا ګرځي او په یو کونج کې هم نه پرېږدي او غواړي چې ویې ولي، ویې وژني، دا او دغه ملګري په شهادت ورسوي او د راډیو دستګاه تخریب کړي او په مقابل کې د د امریکا سفارت همدغه راډیوګانو مسؤلینو ته یو نیم میلیون ډالره پروژه ورکوي چې د خلافت غږ راډیو څپې زیانمنې کړي. دا ځکه ورکوي چې دوی د اسلام په ضد تبلیغات کوي. د هغه اسلام چې امریکايي اسلام دی رښتیا هم مونږ د امریکايي اسلام په ضد تبلیغات کوو ځکه مونږ پسې ګرځي مونږ وژني او زمونږ راډیو بمبار کوي خو تا ته یو نیم میلیون ډالر په روژه درکوي او تا نازوي او تا خوشحاله ساتي ځکه چې ته د اسلام په ضد تبلیغات نه کوې ځکه ته امریکايي اسلام خپروې او ته د حقیقي اسلام په ضد تبلیغات کوې ځکه تا نازوي تا ته په روژې درکوي او زه چې د د حقیقي اسلام په اړه تبلیغات کوم او حقیقي اسلام ته خلک رابلم او امریکايي اسلام ورته ورمعرفي کوم نو زمونږ باندې بیا په لکونو ډالر اعلانېږي زمونږ په شهادتونو باندې همدا راز جایزې اعلانېږي او همدا راز د راډیو پسې دومره کش او زور لګیا دی نو دوی په دې دې برخه کې خلکو ته داسې د احمقانو ګمان کوي داسې فکر دا خو په خپله احمق خلک دي الله تعالی وایي چې اولایک کالانعام بل هم اضل دوی د ځناورو نه هم بتر دي دوی خپله ځناورو نه بتر دي خو خلکو ته هم داسې فکر کوي چې دا خلک ګنې د دوی په څېر واښه خوري نو د راډیو د بیان د ازادۍ خبره دې وکړم، دا ستش په نامه ډنډورې دي او شعارونه دي او دغه رسنۍ په کې چاپېرې دي، دوی لګیا دي ټولې له یوه سره د د غرب په چوپړ او خدمت کې بوختې دي او د هغه د اسلام حقیقي هغه روح او تصویر یې ویجاړ کړ او وران یې کړ، در په در یې کړ او هغه څوک چې د حقیقي اسلام غواړي نو هغې پسې هغه لګیا دي، اورېدونکو ته معلومات وشو چې دوی لګیا دي د د. په ډول ډول نومونو د مختلفو برنامو له لارې نه د خلافت غږ راډیو د نشراتو د اغېز را کمولو په خاطر باندې او همدا راز د اسلامي خلافت باندې د ډول ډول تهمتونو او تورونو لګولو په برخه کې لګیا دي کار کوي او بیا نو په ډېره سپین سترګۍ دا خبره کوي چې خلافت غږ راډیو د اسلام په ضد نشرات پیل کړل مونږ په دې ویاړو چې مونږ د امریکایي اسلام په ضد نشرات کوو ځکه نو د امریکا په شمول ټول طاغوتي او کفري رژیمونه مو دښمنان دي او موږ پسې ګرځي او موږ هغوی پسې ګرځو. لله الحمد موږ په دغه دښمنۍ ویاړو او موږ په دې باور لرو چې زموږ په شهادت باندې هېڅکله هم دغه دغه دغه کوم کاروان چې دی دا نه درېږي. لله الحمد دغه شان په سلګونو ځوانان روزل شوي دي چې دوی ته یوه خبره د موقع څخه په استفاده کوم چې که دوی یو ملګری شهید کړي د هغې ملګري په تګ باندې هېڅ قسم دوی ته تجربه شوې ده نیمګړتیا نه راځي لله الحمد ګوره دوی یوه بله خبره زه واضح کړم دا اکثره اورېدونکو ته هم دا معلومات شوی چې په نېټ د نېټ په برخه کې کوم د خلافت سایټونه یې کوم ادرسونه یې ټول دوه ورځې هم دوام نه کوي لګیا دي نو هغې لپاره پوره سرمایه ګزاري شوې ده پروژې په کار لګیا دي هغه بندوي او له منځه یې وړي او دغه نور کوم کفر ته چې خدمت کېږي دا ښه براله ښکاره روان دی نو حقیقت چې دی ټولو خلکو ته د لمر په څېر روښانه شوی دی، نو اوس که د دې نه وروسته مو خلک سترګې پټوي، نو هغه د د د دغه راختونکي د خلافت د دغه ځلېدونکي لمر نه نو سترګې پټول دي. دغه سترګې د لمر نه سترګې پټول نو د دغه لمر په نه موجودیت بیا دلالت نه کوي چې ګنې د خلافت لمر نه شته. لله الحمد د خلافت لمر په ټوله نړۍ ځلېدلی دی او که تاسو هر څومره د دغه لمر نه سترګې پټې کړئ، نو دا په دې دلالت نه کوي چې ګنې دا لمر نه شته دی. لمر راختلی دی لله الحمد او که تاسې یې منئ او که نه یې منئ، که تاسې یې غواړئ او که نه یې غواړئ، نو د اسلامي خلافت دغه نبوي منهج به په ټوله نړۍ قایمېږي او لله الحمد دغه دغه څڼور غازیان به دغه تور بیرغ او نبوي منهج او د الله د عظیم کتاب هرې درې، هر کلي، هر ښار او د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي انشاالله. ای کفارو او د کفارو مزدورانو دا د حق ناره دا د زمرو غږ دا د پړقېدونکو تورو شرنګ او دا د خیبتي څڼورو شازلمو اوږو د سرو راکټونو کړنګ هو! دا د خلافت غږ راډیو ده. دا د غورځنګونو، انقلابونو او په ټوله نړۍ د اسلامي خلافت د هغه علمبردارانو غږ دی چې خپ کول یې ستاسو له توانه بهر دي. خلافت غږ لاډیو. خلافت غږ د حق غږ. د اسلام د ویاړلې تاریخ رڼه هنداره. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! دا و زموږ د نن شپې نشرات، په دې تمه چې د خوښۍ او فایدې وړ مو ګرځېدلي وي. سبا شپه پنځه نیمې بجې چې یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته راځو، تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو، هر چېرې چې یاست سوکاله او خوشاله اوسئ، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.